باب اللدود دا باب دا په بیان دی لدود دا لدود هغه د وی ته ورشي کنه چې خله ته ورچول شي دی یو طرف ته یا بل طرف ته کنه خله ته ورچول شي مطلب دا چې الکفیز ته د وی څخه کول دا راو دی وې اصل په شریعت موجود ده دا رنګ خله باندې د وی خړل دیر اصلیه په شریعت شه موجود ده کنه وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشه رضي الله تعالى عنهما ان ابا بکر رضی الله تعالی عنہ دا عبد الله بن عباس حضرت عائشہ دوا سره نقل کوي دا حدیث چې ان ابو بکر رضی الله تعالی عنہ قبل النبي صلی الله علیه وسلم وهو میتون ابو بکر صدیق صاحب شال کلو رسول مبارک حال لا جی رسول مبارک مړو له مړی په شلا ولله نه دارول قال ولدی اد عبید الله ابن عبد الله کنا اد ولدی چې وقالت عائشه رضی الله تعالی عنها حضرت عائشه ولدی چې لددناه فی مرضه دوایی خلی تا ورا چولی و میز رسول مبرک تا پا مرز دادش میز رای دخلی تا دوایی ورا چولا رسول مبرک شرار تا کچه مارا چوی مارا چوی خودی چه کم نکنه ورا چولا کنه او دی دا خیال و چه خواسه بیمور بنده دوایی من خوان نور کوی زکا دا خدا سویی کنه شا خواهی چه کم نکنه ورا چولا کنه شا دوی چه لددناه فی مرضیه فجعلا یشیر الینا لګیا شو رسول مبارک چې اشاره کړه مشتا چې الله تلدونی چې مارا چوي دا وایي موتا فقلنا میرویل چې دا رسول مبارک چې دا داس وی د زکه وی کراهیت المریض للدواء د واجب د باندې غنل د مریض نه دا وایي لره چې دا عمر دا دا وایي آسه مریض باندې باندې لګی کنه خوان نه ورکې دا فائدې وجه نه وی چې مارا چوي کنه شاه نیرا مطلب دا دا چه داوی نوی چه یزد پر نقصانی دو یا برس کسا دو کنا فلما افاق سوات جه بیدور شو په هوش رسول مبر قال رسول مبر کو حرمیل چه علم انحکم انت لدونی نا من کړی نی مو تو سره راي دینا چې تو سره ویر و چوي مو تا کنه خپل تا دینا من کړی نی وای کنه شا قلنا میرو دوی چې کراهیت المریض له دوا خدا وی دیوا جنا من کړی وی چې د واجب د باره ګڼلې د مریض نه د وحی لره کنه ته بیمور وي د وحی مثلا بیمور ته خوان نه ورکوي خو دې وجه نه د میش خو چې باندې کړی بیا دوی چې نه دا خاصه چې کیم ده کنه شمو باندې کولې به فائدې درې دا شپه کنه وقال رسول برکو به تو فرمیل شو موجه کله تو اسمه کولې چې مارا چې ټوله سره وې ده دې دیو جنا چا راغله ټوله مت دا ویرا چا ولې ده ټول غریب کنه شاه ټوله گرفت که یو افغا چه کم ده کنه عباس صاحب آغا نو پا دیگه دیشه پا کیر شه چه ده مو کلا کسا ده دکڑا آنو من اپا دیگه کسا شنو در سر شریک ایتا منو چی ولا چه ولا ده وی نیرا تشتوله ده زدا سزو در کمو چه تو سو خلیتا ده وی در چه ولا شی کانا فقال رسول برکو فرمیل لا يبقى احد في البيت الا لده نوشی پا کیر شه چه کم ده یو کسی هم انگر ده وی ورا چه ولا شی کانا وانا انظر زوی کس زنه کس دا ویوی چه کیرنا کانا دیرا چه ایموتا میرا چه ولی دو تو سوا دیرا چه ما سوا دی چانا دی عباس صاحب نا فینهم لم یشهد کم دینو حاضر تو ستا چه کیرنا پا دیوا خشه چه موتا می خدا ویی را چه ولا ایتا نا نشی ولا دی ولا دیرا هاری وطا ودا را چه کیرنا چه چه خلیتا کیپ پیرا چه من کانا شا هاری وطا چه کیرنا کانا دا دا ویوی ویرا چه ولا شا اچھا جی بارحال خدا رسولم برک تل کفان نور کولو فیدان شوی تا پشی دنیره مطلب دا چه اچول یه دی رو کانا شا وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس رضي الله تعالى عنها قالت أم قيس بولدي دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وذخير پر مبچا خپل پر رسول مبارک من وړي کو وقد اعلقت علیه من العذرت او په تحقیق سره اعلقت علیه مشل کړی وی مو په دبونده به واجه دی عذرنا دا چې کیم دا کنه شبه نه پروتی کنه صدا دی مې علاق مې کړو علاق زمانہ چې ګوتا ورسیره کې او دا پوز دا کیسه دا ټینګه کې چا تیرې وینې نه وو دي کنه شاده علاق مې په باندې کړو کنه وقد اعلقت عليه او په تحقیق سره دا ټینګولا کړه او چې کیم نه کنه مو په دبن دی د واجه دی بیماری دی د عذرنا دا شبی ولا بیماری سوا کنه شا فقال رسول برک ولی دلو چې دا مر تکلیف یې دی وړي کی بچی ته ور کړل فقال رسول برک فرمیل علامات غرن اولادکم بهذا العلاق علا تعالی خرج جار ده وبېری کنه علا ما تذغرنا کنا شو لما استفهمیا دا کنا سی حمزه الف یند سر لیکلا کنا الف په کده بس نه سکت کړل علا ما تذغرنا په کیم سبب باندې تو سې چې کیم نه کنا علاج کوي د اولاد خپل به هاذ العلا کې په دې مشله سره چې دا غوس تولای او پر شي او دا وینا ده نو په سي په کیم سبب سره تو په دې سره علاج کوي کنا شاب دا ما کې دا څه تکلیف هر کول دي وړې بچو نه په خلو باندې چل شي دغه او د هندي د غزات الجنب مرینا کنا نو به غیدا دوی چې کیم نه کنا وشاله کنا چې و یو ساعت من العذرته و یولد من ذات الجنب فسمعت الزهري يقول بیا مار ودری د امام زهري صاحب نه کنا دا سفیان وی مار ودری د زهري صاحب نه یقول چې ویری چې بیان لنا اسنتین رسول برک بیان کړو مشته دغه دوی ولم یبین لنا خمسن والی پینزه بیانی مشتو چه کم ده کنه نو ده کرا کنه طول خو بی مره دی اوشه فگونه دی بشت و ده دویر ده بیان کری دی آغا پینزه نه دی ده بیان کری قل دو لسفیان سفیان کنا ده غاوی ای ده سفیان لون دی آغا سکتا کنا علی ابن عبدالله علی ابن عبدالله ویلی دی چه مویل سفیان تا چه خود تو خیل آسر نکل کوئی چه وقد اعلبتو علیه من العذرته بشکه چه کم ده کنه ویلی دی ده غزوری چه اعلقتو عنهو عنهو چه کم ده ویلی دی لکه مو چه تا بیان کرو علیه ندی ویلی کنه چه اعلقتو علیه حفظتو من فی, من فی زهری مویو ده کنه ده تکا ده خلی ده زهری نکنه ده ایستوز مثل ده زهری ایده ده خلی نمو ده تکا ده کنه چه اعلقتو عنهو اعلقتو علیه ندی کنه شا اچھا جی ووصف سفیان الغلام یحنک بالاسبع او بیان کړلو سفیان صاحب هغه بچای یحنک بالاسبع چې دغه چې کیم دا کنه د ربی چې غولا شي په ژبه په وګړه سره کنه چې غوړه کړنو ربی چې کیم دا کنه چې څه کوي کنه دغه دن کې چې کیم دا کنه بیان یې وکړلو چې څنګه چې غولا شي بیا د سفیانو د خپل غو د خپل تفسیر کړل چې کیم دا کنه کی زالک ته یو چې د انداز چې غولا شي په دې کې دا غزن دی نه الای د ټینګ ولا دا وې په دې باندې دا و دې هندي چې کیمرا کنه وی چې دا تو سه ورچ شي کنه بابن بلا ترجمتين وابي قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مامر ويونس قال الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم سواني چې دریم شو رسول برک وشتد د وجعه صاف شو درد ده فخرج بین رجلین یو ورځ وته له پلمانځ د سړی شته خود تر اجلاه په الارض چې لیکي جوړول په شه د پمزکه شه بین عباس او اخر پلمانځ عباس ته بده بل یو کاسه و یو لسی په عباس ته وته ولا یو په بل سړی هر تلی ته باندې غالبا نه چولا او جماعت ته لو کنه د شه په شه ګره دې په شه لیکي جوړول کنه شه فاخبرت ابن عباس بیا خبر کړو مو چې کیم ده کنه ابن عباس صاحب ته په دې کتاب باندې کنه دا عبید الله وی چې مو خبر کړو عبد الله ابن عباس صاحب ته په دې کتاب باندې چې حضرت عائشہ را سره ویلي دي کنه فقال بیا عبد الله ابن عباس صاحب ورته ویل چې دا کیسه خو نه بالکل ټیک ته خو هل تدری تو ته فاتشتا من الرجل الاخر الذي لم تسمع عائشه رضی الله تعالی عنها قال عائشة رضي الله تعالى عنها قد غير حديث حضرت عائشة داولی چه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برا کفر من بالوعد ما دخلا بیتا حورس که دیغنا چه وردخل شو کٹه ده حضرت عائشة تا کنا اجازات ورکو بی بیونه او ده حضرت عائشة پا کتا شی بیماری چلا ولا وشتد به وجه سخت و بدبان ده مرض ده ده بیا رسول برک پدیدی شوی چه حریقو علی من سبع قربنا وخطبهم او خطبه چې کیم دا کرا او ویلا دغه خلق ته کنا خلق ته چې کیم دا کرا خطبه ویلا کرا سا او وروات چې کیم دا کنا نسکی بیدوش باب العذرت دا باب دا په بیان دې دغه بیماری دې دغه زبې صدا زبې بیماری سره کنا چا دا یې مثلا سره او پر چې یو چې چې زبې پر وتی دو کنا دا دغه بیماری وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ام قيس بنت محسن الاسديه ام قيس رضي الله تعالى عنها چالير دي محسن دو او دي اسد قبيله دو الاسديه كيما اسد قبيله او اسد قبيله خو ډېر دي کنه شا اسد قبيله خو په عربي سره ډېر وي کنه شا كيما اسد قبيله او شای وی چې اسد خزیمه او اسد ده خزیمه ولا کنه شا نیرا قبیله او اسد بنده مشهوره وی ویلی کنه خدا اسد ده خزیمه ولا داره تا وشنه کنه اچھا جی وکانت من المهاجرات الاوله وانا ام قیس ده اغه شزوینا چا هجرت کرکا و اوالا والکنا ده مهاجرات اولنا اللہ تی آغا مهاجرات اولنی بایعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چا بیعت کرو ده رسول مبرک صلی اللہ علیہ وسلم دعا ده اغه نوالا ام قیس وهي اخت عکاشا دا خیر دی غی عکاشا رضی اللہ تعالی عنہ دا اخبرت ہو ایده ام قیس خبر وکر دا ہو ایده عبیداللہ ابن عبداللہ تا انها اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی ابن اللہ دی رول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچا اخبرا قد آرکت علیه من العذر دی په تحقیق سره ټینګولا کړو په دبنه دی هغه عذر به مری نه کنه اتیرا وینه نه استلی وکنه تکلیف ورکړو چې بد هضمي وي او کله کله فساد مواد جمع شي په دې ګډه شي بیری کنه الله هم هر سری ته دا پته لګیږي کنه چې دا سری دی وجه نه دا سینه ته شری دی بیا چې دا غاړه ته شری شي د فساد مواد جمع کول دی وجه نه بیا د فساد مواد چې سمره ډیر وځي بیا ولې راځي دا سینه بیا دا شای ور کوي چې دا سینه ډیر غاڼ ور شي دا فساد مواد نه وځي کنه شلګه پېښې یو کی بینا دا کنه کی بین ګرم دا کنه کی بین چې وځي پیرا دا سینه ډیر چې کیمدا کنه ورسي وابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه امورت چې د خلاصه شوی دی ګډه ده ګډه خلاصه شوی دی کنه ورکو شاید چنان کنت وان بستان گو بشو از خیات دنیا دست کنا وکذا ببت نو اخی کا فسد شوی دو گڑا دو ریر دے تو زیوت معنی زیوت فسد مواد پس جامع دی دیوا جنا دے دیر کی بانو شرک دو اللہ تعالی صلی اللہ کی بانو بندے نرے گئی دی دیر کی بانو روچا فسد مواد دنو دی اقل وی دستینا کرش تابعه النظر عن شعبتا تابع دوری کری دے دے محمد ابن جعفر لکا محمد ابن جعفر نکل کرده نظر یاد تابع دوری کری دے غار نکل کرده دے شعبانا باب لا سفرا دا لا سفرا مخشا تر شو کنا یو دا وجه سفر اس پیرام یش ندو کنا و بلا دا چا سفر دا چې کیم دا په ګډه شی یو ژوند دی سورا وشي لکه منګیر وشي مثلا چې کلا راي ودا شي کنه په دې وخت دی دی چې چی کنه ټکینه در کوي کنه دا وی جاهلیت ته وغدا خیال وکنه دا کی دا رسول مبارک پروي چې نشته سفر سفر ته دی وهو دا اوندا یو قسم مرض یا خذ البطن چې نسی ګډه ویلی کنا ویلی نشتا دوا کنا سجده یو پوانی شویر چی طولی شون پوان کو یا رسول برک دو فرمیل چی بیادا کا مثلا دی ایز نا ورلا که دا بیلا والی ایز نسرنگ ورلا کوا کنا ایدا او بل پوانی ایز نو ورلا که دلا کنا سا ایدا جا ور وصلی خو ایدا خدای ور وصلی و ابتدان دی نیرتا ابتدان خدای ور ولی کنا عدوا نشتا کنا شام فقال ربیون ایو دی حدیث لی وتوی چی یا رسول اللہ ټول پاونو فقال رسول برکو دا فرمایي فمن اعد الاولا چار لك کړی دا دا پاونو ولی به مرید اول تا کنه دا اول تا خدای ور لك کړی دا ابتدا فنر تا خدای ور لك رواه الزهري عن ابي سلمة وسنان ابن ابي سنان باب ذات الجنب ذات الجنب مری کنه دا مو ته وای چې دوا قسم دی یو دا چې پټی شه پټی لوش ویری کنه بیا دا لاس ته چې رسک خطرناک بیماری ده او یقین نه کنه نامن یاد نه جوړ شي کنه زخم نه جوړ شي ولا بشتیش او جه کیم دا کنه یو داسې چې دا څنګه خوږیږي کنه دې دغه ګس دی وجه نه دې بود دی وجه نه کنه اچھا جی وابي قال حدثنا محمد قال اخبرنا عتاب بن بشير عن اسحاق عن زهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ام قيس بنت محسن رضي الله تعالى عنها وكانت من المهاجرات الاولى التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اخت عكاشه بن محسن اخبرته اذ ام ام قیس خبر ورکړه ده هو اذ عبید الله ابن عبد الله تا چانه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابن الله قد علقت علی من العذره فقال رسول الله مرکوفن چې اتقوا الله ده خدای نه ویل ویل وړي ور کتا دا عذاب تکلیف ور کوي علا ما تذغرنا اولادکن بهذا الاعلاق علیکم بهذا العود الهندی فإن فیه سبعت عشبیت منها ذات الجنب دا څه شي نه دا د هندي یرید القستا القستا په وړي کې کف سره وړي کې کف سره قستا شي دی یعنی القستا کف کوي په سره قستا قس کې وته ورشي په وړ کف سره کنه قال ویلی دی چې کیم دا کنه دغه کایل ایو کایل ویلی دی کنه دا امام زهری سیو دا غالبا اې دی ویلی چې وهیا لغت دا قس یو لغت ته په قس شي کنه شپ وابي قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال اید حماد ویلی دی چه قرآ علی ایوب کنا کرات کل شل پا ایوب بنده کرات کل شیری پا ایوب بنده من کتب ابی قلابا دیغه کتابه دی ابو قلابا نا کنا دی کتابه دیغه ابو قلابا نا منه حدث به زنا دی اغه نا جه کم نا کنا دی اغه کتابه نا آغا دی منه ما حدث به ما شتر سر دغه زنا وی راغلی چه دای چه کم ده کنه بیان کو پیغه سره ده کتو بنا ویلی کنه ده کتو بشه لکلی دی کنه ده ابو کلاب اولا حدیث ده غی کتو بنا بیانوی چه کم ده کنه حال کتا داغه چه کم ده کنه سیک حماد صاحب کنه نا ده ایوب صاحب کنه شا ایوب ومنهما قرئ علیه وزنا ده اغن آدی چه آغا تلاوت کول شی پا دبنده کرات کول شی پا دبنده بل شی که پا دبنده تراوی ده ده نارواوی خو ویدا وکانا هذا فی الكتاب ویدا غایب د کتاب شکنا بل ذکر به تراوی دا وینا روی خو دا غایب په کتاب شو زنه د کتاب لا خپل تراوی عن انس رضی الله تعالی عنہ ان ابو طلحه و انس ابن نظر ابو طلحه صاحب و انس ابن نظر دا انس ابن نظر دا د انس ابن مالک ترو سوچ کی ترو خدا ابو طلحه صاحب پلاندار و کنه کا تو سے خیال وی کنه ابو طلحا صاحب شو و انس ابن نظر صاحب شو کوایا هو دوغ ورکاو دی دوی سره هو دی انس ابن مالک صاحب ده کنا په ير باندې دوغ ورکاو علاج بیا دوی سره ورکاو وی چې راو کواه ابو طلحا بی یلی هو دوغ ورکاو ده ابو طلحا صاحب په لوسه خپل سره کنا یې دا ډاب او دا دوغ پر غوړاو وقال عباد بن منصور عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال انس ابن مالک سوی چې اذن رسول الله صلی الله علیه وسلم له اهل بیت من الانصار اجازه پر کړو رسول مبارک یو اهل بیت انصار ته ایر کو من الحمته چې دیا دام کو دیغه چې چله د زهری لزن اور نه کنه چې زهری لزن اور آیا و چې ول اذن و د درد غیر نه کنه چې غیر یې خو دی یا زهری لزن اور یې و چې کنه دغه څه د دام اجازه رسول مبارک کړه کنه دا مانا جی بدیسه دا دام علاج در کی کو کنا و اثار در کی کو فقال انس رضی اللہ تعالی عنہ کویتو من ذات الجنب متدغر کړه شو د ذات الجنب مرینا رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت رسول الله مرک ژوند یو کړه ولا وجه کیندا کړه خو دوی به منه کړیو می وشاهدانی و حضر شو مت ابو طلحه صاحب انس ابن نظر صاحب و زید ثابت صاحب و ابو طلحه صاحب چې کوانی ایغه متدغر کړه باب حرق الحسیر لیسد به الدم سزول د پیسی ایده ده پرا چه بان شی ده پا سبب سر وینا او کلا کلا زخم می کنا زخم بیا وینا نتام کری کنا شا چه دا خود تجربه وی ده هر چه کنا شا پیغه وقت شوه پیزایی وی تا اوس ده مزری پیزایی نده دا وی اوس ده یراوی ده نجوڑا کرا بیا دا پکشه شو کنا پیغه زخم بنده زخم می وینا اوچه کلا کنا شا و یه بیو ده وینا نده روی کنا شا چه بو پاچه وی کنا ایس رخ پینا وینا ده ریلی کنا شا خو بده بنده وینا اوچه کلا ایس لکا کیپ نشتس پرزی کنا و دا تجربه وی و دا خلیه پیزی سو دا ول ندی چه تشایی و دا وسه دا وکانا چه ایرا جوڑا شده ایرا شده دا سار دا کانا چه دا دا وینا تم تبی کانا شا وینا دا روی کانا شا رسول مبارک چه کلا زخمی شو ده خود پا غزو شگانا وشینا مبارک که مد شوی مخی زخمی شو ساری زخمی شو ده رسول مبارک بیا پیغه ده شواری ابو پا چوله خو بیبه سر وینا نداره وله فاطمه رضی الله تعالی عنها اغه کی زکای ته وسه زلو یراوه ته جوړ کای یراوه په ولا غولا کنه سره غوینه ولاره دا قسم علاج چه دا دا بلکل دا رو دا پده ایره سره کنم دا غده چه دا عنوانی شده چه باب حرق الحصیر لیصد به الدم او ترمیزی شه بیا دا عنوانی شده کنه چه دا باب دا پا بیان ده علاج کرده شه بر رمال پا ایره سره کنه پا ایره سره علاج کرده کنه دا با حقیقت شه پا ایره سره علاج ده وفي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن سالم بن سعد السعيدي رضي الله تعالى عنه قال لما قصرت على راس النبي صلى الله عليه وسلم سوات چور متکل شو بسر در رسول برک بند البيضه تا خدا اس پر ټپي کنه اس پر ټپي دی خود په غزوش رسول برک په سر باندې ور متشوي و دا اس پر په شنوت کې وکنه و ادمي وجهه وینه کلا شو مخددا و قصرت ربعيته متشوي دغه ربعي وسيله رسول برک کنه وکانه علي وهر دلی سب یختلف بالماء چه وړل به وړل یکل په یبه سره فلم جننه په غډال شه ډال وی تر ډاکړو کنه یبه وی تر وړل مخه په وینځلو کنه رسول مبارک خو بهر هر په غیبه سره وینه تم کولا نه وجات فاطمه رضی الله تعالی عنها رول فاطمه بی بی تغسل عن وجهه ادما چې ویني د مخ د رسول مبارک نه وینه فلما رات فاطمه تو ادما سوات چې ولې د فاطمه بی بی وینه یزيد علی الماء چې جو دیری په سبب غیبه سره پینا عمدت الى حسین کاس کې ورکو په طرف دی هغه پیزي فاحرقتها ده وسوزول هغه بيزي لره او السقطها وشاخك لا ايران هغه بيزي على جرح النبي صلى الله عليه وسلم بغزا خند رسول مبارک باندې فرقعت دم بيبان شولې وینا کنه باب الحما من فيه جهنم دا توسلو کنه من فيه جهنم دا دغه تو یا دغه شغله د جهنم نه ده کنه دا حقیقت دا راځه چې دا د جهنم یو شغله ده کنه خو یاله کا شغله او یا چې کینه کنه مجاز ده چې لکه جهنم شغله ګرمه وي دا زه تبه سری کنه دا یې غونډه ګرمه ده کنه شم بیا ګرم شي هو په سړو شي باندې امریکا نه دی وایي نه د زنه تبه د پرا چې د ګرمه یا کی مطلب سری ده ولا غلی یې د پرا بیا یې بو فائدہ منې دي کنه وابي قال حدثنا ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهما من فیه جهنم دا تبجدو من فیه جهنم دا ده اغی شغله ده جهنم ندو یا ده اغی تو ده جهنم ندو فادفعوها بالماء مرویزو سیرتو بلرب یوی سرا قال نافع وكان عبد الله وعبد الله بن عمر صاحب يقول چې ویروي اكشف عن الرجزه لره خدا په کلمین د عذاب عذاب نه تبع مراد دو کنه ویری کنه دکا چه دا جهنم شغلا دو کنه خدا خو خدا عذاب دا وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما كانت اسماء بي بيوا اذا اتيت بالمرات سواد چرو وسر شواد تشذا قال حمت جب تحقيق سراوه تب جنا شوي و تبع ورا غلي و دې پر درو وسر شو تدعو لها چې دو د هو کو لها دې سده اسماء بي بي ته دا تب جنه وصال کړی دی هغه یې په لمانځه د غیبي مورې ښځې شو په لمانځه ګرېونه دی د غیبي مورې ښځې شو دا دې د ګرېونه ته وصال کړی که نه وقالت او ویلی دی لی اصحابی بی چه کان رسول اللہ سلام یا امرونا و رسول مبرک چه امر یو پرمیشتا پده بنده انو بردها بالماء کنا انو بردها چه سراکی بیده لگه تبه لارا بالماء پی بی سرم وابي قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا زيد بن زرعي قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم ان ناسا او رجالا دا روی شک ته چې ناسا نیولا ده که رجال نیولا ده سه خالق یا سه سړی د عقل و د عرینا قبیله وی کنه او کسون وی کنه ادری د عرینا قبیله وی سلویر د عقل قبیله وی کنه سه خالق د عقل و د عرینا قبیله امر وکړو دی در رسول مبارک بزودن پیغ ایشونه بنده چیر ایشونه تلو شو براعینو پیغ ملاقات پیغ اشپنو بنده چه منده ورش اشپنو سرا ملاقاتو که دی ایشونه سرا ملاقاتو که و امرهم ان یخرجو فیه و امر وکړو رسول مبارک دیتا دی وطنه دی دی فیه بده که کنا غاش بیابان سره بیابان تا منده وروزی کنا بیابان تا وروزی دی رمیتا و ایدیغی چه کم نکنه شپنو تا اغوشتین کی فی اثار مرسته په دې پسې کنا صحابه کرام ولر چې غوړې ته کرام نه سي ته فامرا بهم یا چې کلار ونی ول امر رسول مبارک په دې باندې فسمرو اعینهم بیا ورودو غلې صحابه کرام سترګې دې تا وقت او ایدیهما وترکو فی ناحیه الحره او غړم پرش ور شول دی پیغی و طرف دی غرض دی حتی ماتو علی حالم حتی که چمشل دی پدیغی وول اخفل بانده دائره دا مدینه منوره ابو هوا علیہ السلام نه موافق وا کنه رسول الله برد وصل امر به تاغرو کنه یو تاغرو دا ترجمه الباب دنه سبب شباب من خرج من ارض لا تلائبه کنه باب ما یذکر فی الطاعون طاعون دا چې کیم نه کنه یو خاص قسم بیماری ده بیا دا طاعون اې دغه د وجنه په دې ترخه شانی نیر وشي کنه شه او دا وجود چه کم ده سیر یا تیر چه کم ده کنه وگرده دی سول شی کنه شا و ده آرنگ سری زلا گبراو کیجی کنه شا و کایا ویسی سری تا کنه ده یو قسم بیموری دو کنه تو آون پیدا کلا کلا ده وبو شکل اختیار کو ده نینی یا نمی که نینی وشو کنه بخال که بنده وبو شکل وبو سمن عامه بیموری زنه جوڑا شی کنه شا بیا دا په دې شي کسي حکم دادا کنه دی وبو بیماری شي چې کچره مثلا په یو علاقه باندې لګېدلې وي کنه د طاعون د وبو بیماری کنه شا او ته عادي وینا بلا زر ورته ما کا ورسا ما کنه شا ځکه چې کله چې خپل خدای دې کله تکړی وي او در باندې شاخه چې د بیماری بیا بیا افسوسینه کې عقیده د خروچا یې دا خو چې نو ورو غلا نه کارو غلا نه وا خو نه ور باندې لګولې دا بیماری خو چې ورو غلا نه دا خپل به یو ډېر باندې ولا کې دا بیماری عقیده د خروچا افسوسینه واکه کنه دیو جن دا ور ورته بنه کې بیا نه ورسه او کچره په یو مزکا شاخه وی دا و بو تازی وی چه دو شاخه شو کنه په دې مزکا باندې په دې خال کې باندې بیا تشتانه کنه شا نو بیا بیا تشتانه کنه شا او دا دې کیم نه کنه ورسه ونه او چه دو اتو په مزکا باندې شاخه وی اتو په علاقه باندې اتو په شار باندې و تازی وی بیا تشتانه کنه دې و بو نه کنه شا ویله دې څه ډېر حکمتینه دی کنه یو فاکیدا دې خرو پیږي د سره او جه کیم دا کنه دویم دا خبر دو یو بیچه داره خلق طول و تشتی زرا مده خواه بوشا خدو بیمورون دی لده خدمت و سکو ای اول و سکو خلی ای غیر جینا و سکو ای غیر تجهیز تکفین تدفین دا و سکو کنه جاره خلق طول و تشتی بلا چه تخو بیچه که زره اگه تشتی کنه زون خلو سره کلا که دای چه بزرگ پیده نا جه رسیم در بنده شاک بیده و بو یعنی به دا جرسیم دی دی علاقه نه دی یوړل اغبل رګه علاقه د مسلمانې ته دا یوړل دا جرسیم کنه سمعت اسامه ابن زید ما ردید اسامه ابن زید نه یحدث سعدا چې دای حدیث بیانوي د سعد طرفنا سعد نقل کوي د رسول مبارک د طرفنا چې انه قال رسول مبارک کړي چې زه سمعتم بتوهونه سوال چې اړو دلو کې تاسو د وبو متعلق به ارزن چې شاهد په یوم زکه هلا کې دلیو په یوم زکه فلا تدخلوا هذه الاورتب نه کوي کنه به ما ور داخله دي تاسو دې مزکه وإذا وقع بأرض توادي جه شاخن شي په يوم زکه باندې وانتم بها او تو سم د کوم زکه باندې په دې شهر شي موجود وي فلا تخرجوا منها بیا او دې سانه چې کوم د شهر نه دې زکه نه فقلت دی حبیب ابن ابي ثابت ویلی دی چې موت او ویلا اې دې اسامه ابن زید مو ویلا اې دې اسامه ابن زید اچھا جی چې انت سمعته او ولا ينکره هو د سات انکار نکړو په دبو نه د پلور د انکار نه په دبو نه کړو له ته پلور ته لپاره نه کړ کولو پلور د انکار نه دبو نه کړه ری بیا قال بیا دی اول د ابراهيم وچ نه هم ای بالکل له مو پلور ته لپاره نه کړ کولو پلور ما مو ته مو نه ور دلا له پلور ته لپاره نه کړ کولو پلور به انکار نه دبو نه کړه کنه دا دا غلط حدیث وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم خرج الى الشام دا شام کی کیم نه کنا مزکه تا لکه مثلا مجاهدین لور شوی وی کنا شام او مختلف ګروپی نسری چې جوړی کو کنا شام یو علاقه یو گروپ ته ورکو بل علاقه بل گروپ ته ورکو بل علاقه بل گروپ ته ورکو امیرون یو ته مقرر کړی بیا هر عمر صاحب یې جایزه دې پر ونه غلا وکنه سی دا مشون هو سی کنه کلا کلا دا چې کیم نه کنه به حالات دې مالی مول دې پر ونه غلا وکنه شام ته ورا چې ورا ولو د خدای قدرت ته کسا چې دا لشکار یو وطن ته نه داخل شو پیغه وطن باندې و بولا کې دلی و تو ان به مری بولا کې بیا چې کیم ده دا عمراوی ته رولل هغه عمراوی ته ویل چې یاره چې کیم ده کنه دا اوبو بیماري لګېدلې ده په دې علاقه باندې څرنګه چې کیم ده کنه مش خو یې چې دا مسلمانو دا فوج دا د دوله نه داخله دي کنه شا اوبو بیماري په لګېدلې ده بیا هغه د مر صاحب چې کیم ده کنه مشوره وخسته کنه شا اول یې مهاجرین حضرات چې کیمی کنه هغه اول اول مهاجرین چې په اول وخت مدینه منوره ته هجرت کړو کنه آیا رو بالا لینا مشوره وخست بیا پرمان سو اختلاف سره رو چا ویل چې نو ور داخله دي چا ویل چې نه ور داخله دي سره سره په خدای توکل لکنه سره دا اختلاف سره مشوره هر دمر سره ویل چې چک شر نه لر شي یو خبره نه تکي سک سر ترې سک سر ترې کنه سره لر شي بیا دا اور سره چې انصار سره ویل کنه سره انصار یو تر بل کنه سره مشوره وخست هغه تک په یوال یار لور تک په بلال یار لور چاوی تاوی چه ور داخلی جیوی چاوی چه نا واپس کی جیوی کنا ای تاوی چه لگی سی مونا کنا چک شیسا یوا خبرانر تا که ایسک سر تاوی ایسک سر تاوی ای کنا بیا دین عورتی چه کیم دا کنا بی تاوی چه دا سو کیم چه غار ترو بیره کنا دا ده قریش چه کیم بودگون دی او د فتح د مکه په ورځ باندې د هجرت تر کړه د مکه مکرمه نه کنه مدینه منوره ته هغه رو بلې کنه بیا هغه چې کیم دا کنه رو بالاله هغه نه مشوره وخسته هغه په یو ټاکو ته ول سیاره او پس کېدل ځکه په چار دی چې دا غاده چې کیم دا کنه او بولا کې د دې په دې وطن باندې کنه واپس کېدل په حال چې کیم دا کنه په چار دی بیا به هر حال په دغه دی چې حضرت عمر صاحب چې کیم نه دی واپس کولای اراده وکړه فوج ته ول چې کیم نه کنه چې واپس کېږي وسبوي واپس کېږي ټول څه یې کارا شه اعلان یې وکړ بیا په دې چې کیم نه کنه چې کیم غاو کنه کور کمانډر کنه ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ اغه اول حضرت عمر صاحب ته چې کیم نه کنه شام حضرت عمر صاحب ته چې کیم نه کنه دا کیسه وکړه چې نه بیا ته سره د خدای دې تقدیر نه تشته کنه شه نه چې کیمه فیصله وی خو خو چې کیم نه کنه شه فیصله خو شوی دی اول سره کنه به ته خدای دې تقدیر نه تشته کنه شه او دې ټول چې کیمله کنه واپس کلو کنه شه بیا هر دمر سه وی ته چې آی هیدا خبره چې تونه وکړي بل چې کړی و بیا زه د امر په تعجب شه شو نه وکنه شه تو طرف نه خدا سه نه معقوله خبره کړل دا نه مناسبه خبره ده د امر لوی سری طرف نه داسې چې کیمله کنه نه معقوله خبره کنه کدا چې دریم خدای خدای د تقدیر نظریم په طرف د تقدیر د خدای دریم کنه شه وی چې بیا سرنګ سیک چې کینو دا سره دي چې دا وچنه ده دا وچا شپول دغه وچنه ده ویلې دې بلې تا ور وصل کنه سید وشتا دا ول خدای دې تقدیر نه وته سره کنه سا ها سیک دا فعلا شي چې نه خدای دې خدای تقدیر دا کا پیسې پیایا کا پیسې پیایا چې کیم دا کنه دا وسغانه دو خدا دې مثلا دا علاقه چې دو دا تون زدا علاقه دو کنه و په بل کې دې لکه مثلا وچا یې ساتي کنه و ایده کنا خپل فوج بیان جه کم ده کنا ره گیا علاقه تا کنا نرده حسه تقدیر نا تشتا نده جه کم ده کنا شده حسه تقدیر نا تشتا ده خیر به هر حال جه کم ده کنا غیر وپاس اچھا جی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خرج الى شام حضرت عمر صاحب جه کم ده کنا په خپل دور خلافت شو ده په طرف ده شام حتی اذا کان به سرغه سوه چې شو سرغه په سرغه مقام باندې دا یو زیده کنا لقیه ملاو شو ملاو شو د سره عمراء الاجناد هغه عمراء د غلشکر د لشکر چې کی مثلا عمراء وی کنه هغه سره ملاو شو چې پیش یو ابو ابو عبیده ابن الجراح صاحب او اصحابه د نره ملګری وی کنه نره چې کیملا کنه کمانډرون وی عمراء د سره ملاو شو فاخبروه بیا دی عمر هغه خبرو کو حضرت عمر صاحب ته په دې باندې چې ان الوباء قد وقع به شام و بولا کې دلی په شام باندې قال ابن عباس عبد الله ابن عباس صاحب ویلی چې فقال عمر عمر صاحب ویل چې ادعو لیل مهاجرین الاولین رو بلا متجه کې دا غا مهاجرین اولین اول اول چې مکه مکرمه نه د مدینه منوره ته هجرت تر کړه دا رو بلا فدعاهم يربل الوتايد ابن عباس صاحب اغلرا فاستشارهم حضرت عمر سے مشورہ وکړه علی سره سرنگه واپس کیده کنه شا زنا خلق داوی تاوی وقال بعضهم زنا خلق داوی چه محاکا بقیت الناس و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بقیت الناس نظر خلق وی چه عام صحابه کرام مرادی و اصحاب رسول الله نا خاص خاص صحابه کرام مرادی او زر وی چه نا بقیت الناس نا اصحاب رسول مبرک مرادی دا و اصحاب رسول الله دا حتی تفسیر دا ایده بقیت الناس تی برکانا شام وقال بعضهم زنا ته چې معاکه بقیه تو ناس تو سره هغه بقی دی هغه خال کې دی بقی دی هغه خال کې سمانه تو سره هغه اصحاب د رسول مبارک دی ولا نرى میر نوی نه دا مناسب ان تقدمهم على هذا الوباء چې تا ورمه ته کې دی لره په دی و بو باندې کنه په دی و بو باندې چې ما ور ولا واپس وش خیر دا اختلاف یو ګرځنه ته وی چې نه نو واپس کې دی نه ته وی چې واپس کې دی فقال حضرت عمر صاحب ته چې ارتفعوا عني چک شي دې منه کړی ثم قال بنا ورسه چې کنه حضرت عمر صاحب یا ول عبد الله بن عباس صاحب ته چې او د علی الانصار ورو ول متا انصار فدعوتهم یجرون بل الانصار دتا فاستشارهم یغه سره مشوره وکړه فسلكوا سبیل المهاجرین اغه لوړل په یار د مهاجرین باندې باندې اختلاف یې سره وکړو وقت لفو کا اختلافهم ده ده فتح ده مکه پر ده مسلمان مراد دی چه که خلق مسلمان شو ده کنه شد آتلو بله فدعوتهم عبدالله بن عباس جامع و طلب الفلم یختلف بیا اختلاف نو کرو دینا علیه پا دیغه امر بنده رجلان دوی سریا دوی سریا چه اختلاف نو سرا اکرو لو کنه بلکه ټول په اتفاق فقالو ته وی چې نرا مجدا مناسبه ویني انتر جابه ناسي چې تو واپس کړه خلق ولا تقدمهم على هذا الوباء ور مقصد کې ته دی لره په دغه وبو باندې کنه په اتفاق باندې هغه وتا وې فنادى عمر في الناس باعلان وکړ عمر صاحب بخار کې شه چني مسبحنا ز وتين کیا په واخ د سبوش سب کنه اني مسبحنا ز وتين کیا په واخ د سبوش على ظهرنا تیغه دفاع بنده علا ظاهر سمنا علا ظهر دعوت بیغ شو ده دبا بنده فاصبحوا عليه بیا ټول په وخت سبو شروغل په دبنه ټول خلق روغلو کنه په حضرت عمر صاحب باندې او د سره چې کیمنه کنه رواتل قال ابو عبیده ابو عبیده صاحب تول په دغه دیشه چې فرارن من قدر الله آیا تشت کې ته دغه تقدیر ده خدای پاک نه فقال عمر حضرت عمر صاحب ته چې لو غیرک قال حیا ابو عبیده او بیا به تعجب شنو واقعا شو کنه سزا به تعجب شنو و ټول د امر لوی سرینا دا سره معقوله خبره کړل دغه زه به تعجب شکل کنه اے نام نفر وی ویل نه تشتی میر من قدر الله دغه تقدیر د خدای پاک نه په طرف دغه تقدیر د خدای پاک نه تشت ارایت په دې خبر کا لو کان لک ابل کچروی دې تو یشون حبت توالین کارا چتا مثلا چین عندی فی هذا علما امو سنگا پدیش علم موجود دا دا واپس کدل سری کنا او دا واپس کدل اده متعلق امو سرا علم موجود دا علم دا مانا چی دا رسول برک حدیث امو سرا موجود دا کنا شا نو بیره سرانگی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی دا رسول برک نا یقولو چی ویلیه چی ازا سمیتم بهی سواحد جارو دلو که تو سیم بهی پده تو عون بنده بی ارزیم که دا تو عون لگه دلالا پا یوم زکا فلا تقدم علیه تو سے ماور دریمی ستا پا دیگه تو عون بنده کنا بیا ماور دریمی یا یعنی رسول مبرک ویلی دی او ویلا وکا بی اردن و انتم بها فلا تخرجو فرارا منه قال ویلی دی عبدالله بن عباس ویچ بحمد اللہ عمرو ده خدای حمد سنا صفات بیان کل شکریا ادا کل ده خدای پاک حضرت عمر صاحب کنا چه الحمدللہ ده رسول برک حدیث میں نے دادا امیدار وفاس شوی کنا چه قال علی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تا انس صاحب ویلا چه یحیٰ بما ماتا اتا ورد چه یحیٰ ابن سیرین دا دو حفظہ بنت سیرین وا اغا یحیٰ ابن سیرین وی دے ورد وو دا یحیٰ چه دا دا تو ورد بما ماتا دا بکیم سبب سر مرشو ہو دا او بیر انس صاحب تا ویلا حفظہ وی چه قول تو موی تا ویل چه من اتبعونه دا اتبعونه مرشو دے وابونا قال انس ته ویلی چې قال صلی الله علیه وسلم اتعون شهادت لكل مسلمنا اتعون چې کیم سره چې مرشي کنه دا شهادت ته هر مسلمان دی پر اتعون دی وجنه چې مرشي دا شهید مرشي وابي قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن سميه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبدون شهيدنا د تخته دی بیماری نه کین سره چې مرشي مبدون نو بیا دی دا شهید دا والمتعون شهیدنا او په توان به مرشي کوم سره چې مرشي دا شهید ده باب اجر صابر فی الطاعون کین سره چې صبر وکړو په توان شي سمانا په یو امزکه باندې شاخ شي کنه او ته ونه ترسته صبر وکړه دا غالي کنه بیا دې اجر بیانوي چې دې د امر اجر دا لکه چې شهید سه امر اجر دا کنه که خپل مر سره دا غاص بل به مریض سره مرشي کنه دا شهید مرشو کنه شهید ونه اجر یې دا وابي قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان قال اخبرنا داود بن ابي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريد عن يحيى بن يعمر عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته حضرت عائشه خبر ورکړه هو ایرغه چې کیندا یحیی ابن یعمر تا چانه سالت رسول الله صلی الله علیه وسلم دې پښتناوله د رسول مبارک نه دي توان په بریشه فاخبرها نبی الله صلی الله علیه وسلم یا خبرو په حضرت عائشه رسول مبارک فیمکس فی بلده بیا دای تام شي په غیر شرح خپل شه صابرن په حال کې دلته دې دای صبر کین کوي یا لمدا کی دای چې انه لا یصيبها چې شان ده چې نه رسیدي دا الا ما كتب الله له مگر چې صفدای دې کلی وی تقریبا آوه درسید نه نه پر شی باندې الا کان له مثل اجر الشهید مگر وی دې پر په مثل له اجر دې شهیدا اگر کا په بلا بیماری سره مرشیا دې شهید اجر وته ملوي شي تابعه تبذری کړی ده هوی ده حبان ابن حلال نظریا نظری نقل کوي ده چانا ده داود ابن ابی الفرات نا لکه حبان چه نقل کرده ده داود ابن ابی الفرات نا دا سه نظر ابن شمیل یار نقل کرده ده غیر داود ابن ابی الفرات نا بس Yeah.